الرحيم والطاء والثال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكر منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه اول لفظي معنا ووري والطاء والدال وتا طا دال تا منه د طرف لسان ادا کی یعنی د جبی د سکینا ومن علیا الثنایا او د ثنایا علیا او د جړنا صحیح شو والصفير مستقل او دا حروف صفير چې دي یعنی سین صاد او زا مستقل دای زینی ولې دی یعنی دیم ادا کیږي منه منه د جبه د سکینه من طرف اللسان د جبه د سکینه ومن فوق الثنايا السفلى او د ثنايا السفلى ونه بره یعنی دنه ثنايا السفلى سکه شه وشه غوي نه شو څو مخارج سره درې دا د جبه مخارج څه شول دا پورا شول او د شوند مخارج من طرفيهما ومن بطن الشفه فلفا دا دا من طرفيهما دا هغه مخ کې شعر سره لګي مونږ نه لګي څو شو هدي چې مخرج په بورو او ټکه مورا پری دا ته ده والله وقال وقال العليا من طرفيهما وقال تا دا دري واړه ادا کې د ثنا علياونه دا شو کا دانه و لشفتین الواو با او میم شوندو د بار واو با با او میم دي دا حروف د شوندو نه ادا کی دا مخکم د شوندې نه هغه سره غاخونه او دا د دواړو شوندو نه ادا کیږي با میم اکثر مصنفین وای چې دا طا دالتا دا ادا کیږي من اصل الثنیته د مخامخ تو غاخونو د جړنا پرانی غاخونه چی قول د امام سیبوی تابعداري کوي دی ابن حاجب وای نه د جړو نه نه ادا کیږي چې قول د ابن حاجب صاحب لګو سره سره خره ولي ولي چې ته د غاخونو د جړ نه ادا کې نو جړ سره خو اوریم چې ما خو بیا ورو سره نه باران دغه وضاحت موږ کړو صرف صرف دې دې کې بعضي خبرې دي چې فائدې نه خالی نه دي هغه مونږ خپل کتاب د پاڼو چته نو دا د سرايا عليا او د جړې نه د درې شروع په داږي کې تا دال په دا وایي د طبیعت پورې خبره ده بغیر د تکلف نه او بیا دې ته حروف نطعیه وایي ولي ولي دا نږدې ادا کیږي د هغه نطع په معنا د کندې دا هغه کندې سره نږدې ادا کیږي کوم چې برا دی وای والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا سوچ کوي تا دال طا منه د دې جبنا ادا کیږي د جبې د ومن عليا الثنا او د ثنا عليا او ادا کیږي ثنا عليا او کوم زنه زه خوله د دانه دی ویل چې سکینا کده مننا کده جرد ثنا ول داولې دا ذال وا دا د طرفینو یعنی د جبه د سکینه او د غاغونو د سکینه ادا کی نو چې د غاغونو سکه ختم شو نه پاتې شو د غاغونو بارانو دوه غاغونو کې څو مخرجونه دي یا د څوکې نه یا د جړ نه د څوکې خبره خو په ساده الله کې اوسه نو باقی څه پاتې شو جړ پاتې شو جړ ته خپل معلوم شو دی وجنه ذکرونو کو دیم دا ده چې کلا یو اندام به مطلق ذکر کوي نو مراد به دا غي نه جوړي ها د چې کله یو اندام ذکر کی مطلقاً چې د دې زینه د دې اندام نه دا حرف ادا کیږي مطلب به څه یعنی د دې د جوړ لکه دوه په مخرج کې څه وایي وبعد من حابته اذ ولي لدراسه اطراف سره دا نه دی ویلي بعد خود اطراف د جړ نه دا کی د جړ نه ویلې نو د اطلاق نه معلوم چې مراد ته جړ کوئی کنه کوئی مطلب چې په نه پويږي نو خوراک کې او پويږي باندې دام لا خبره ده رسته چې کوم راځي نوم سره پایې د اغین د جبي سکه نه د مراد جبي سکه نه د مراد بلکې مراد څه شي دي مراد ته نه هغه کیناری دي کوم چې د سکو سره دي انا سفلا د څکه ده او کناره دن نه ده نو د دې دا دن نه کناره کوم چې لکه مثلا دا دوه اخونه دي څنګه سفلا د دې دا څکه ده او دا کناره ده نو د دې سره څه شي دې سره بیا د دې او د جبې په منځ کې دا ادا کیږي دا غي وضاحت مې درته کړو خو صرف دې شعر د الفاظ په حل کوم بعض شارحین دا ذکر کړی دا ما سره د جزري او شرح را د ذکر کړی والحروف للتویو کې کچر تجبه بهر سو دا خبره متباد ده د هغه کتابونو نه چې ما مخکې ذکر کړو چې په دې کې بجې براو باسي هدایت القاری والا وایي چې براو باسي غنیت المرید والا وایي چې براو باسي نهایت القول المفید والا وایي چې براو باسي ها هغه کتابونه یې ولش نو دا جبا بیا په دې کې د حروف لسانیه چې او حروف صفیریه بعضی کتابونه یو د بل نه مخکې کوي بعضی رستو کوي هغه دې کې بعضی مصنفین دا خبره ذکر کړي امام دانی امام شاطبی دای څه چل کړ حروف د سویه او مخرج اول ذکر کوي او د سفیر او ورپسې ذکر کوي او بعض حضرات دې عکس کوي ناظم دې اومدا ته وکړي دا ذکر رستوري چې په ذات توات کې به بهر نه راوځي او په سار غازوا کې به بهر راوځي نو مخرج چې څومره دن نه نو اول ذکر کیږي چې بهر کې جوړست ذکر کیږي دا صحیح خبره ده دا چې دا دې دی تاسو په خبره پوه شئ کنه دا خو ادا کیږي د څه شي نه د طرف نه ادا کیږي خدا فوق ورته ځکه وي چې دا فوق هم د طرف سره سره دی ورته نور هغه تفصیل ما کړم د مخرج په شوندو کې د با واو او د میم یو خو شو د فا با میم او واو او دا غو وضاحت نه تکړه دا واو با او میم د دې درې واړو یو مخرج د فرق دا دی چې واو کې شوندې ګوري او په میم کې او په با کې شونډې یو بل سره نښتي انطباق الشفتين نو بیا با د لوندې زینا دا کی یو میم دوچی زینا دا کی د دې وجنا په با کې په نسبت د میم قوت انطباق له زور سره دی وای ات او میم بلد نرمه سره ان پوه شئ کنه ګول دي خو یو بل نه جدا دي دا په او کې خلا کولاو کا نو وای او او په ما او دین کې ټول دی یو بل سره خري مناظر څه بلاونه ویلاولې ویخی کنه دا خو صرف دا وی شو نه دا درې دا کې نه دا وی چې واو کې بشوند ګلاوي او په با او من کې وداولې په واو کې دواړه شونډې د کې پوره نه بندېږي تر کې لغون ته کولاواله بکی نو مقصد دا دی چې دې کې لمي شین د شونډې بکی کول شي او شونډې به تر لګېدلې پوره ځکه دا اول ذکر کو په خبره پوه شئ کنه او بیا دا با په دې باندې اولې مخکې کا کبال وته کنه دې دومید اوچی زینا دا کیږي بعض حضرات دا ذکر باقی د غونډې خبره چې غونډه خو دې بس ته په مخارج ټول ذکر کا نو دا غي پوره وضاحت او تفصیل موږ مخکې کړو فلا نعيدها هغه عدد یا خبرو موږ نه کوو صلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين